سورت الرحمن سرا د دې سورت ربط اور مناسبت سورت الرحمن کې په اخر کې ویل شلل تبارک اسم ربک ذل جلال والاکرام نو اوس په دې صورت واقع په اخر کې ویل شي چې هر کله ستا د رب نوم هغه برکتی دی مبارک دی نو بیا د هغه ذات تسبیح بیان کا فسبح بسم ربک العظیم دویم ربط دریم ربط سورت الرحمن کی او حالات د جهنميانو د اهل النار ذکر شلو نو دلته مزید او حالتونه د اهل نار نور ذکر کیږي سلورم ربط سورت رحمان کې اته انعامات لپاره د اهل جنت ذکر شلل نو دلته مزید اته انعامات هغه نور ذکر کیږي داوود صورت اثبات د قیامت او تفصیل د اهل نار او د اهل جنت علما فرمایي سیقت لاثبات القیامه چې دا صورت چلول شوی دی د قیامت اثبات لپاره خلاصه د صورت دا صورت په دو ابواب باندې منقسم دی او په دې کې اته حالات هغه د قیامت ابتداءن به ذکر شي پس د هغه نه تقسیم د اهل حشر چې هغه مونږ وی دریو ډلو ته وشي سابقین اصحاب المیمنه او اصحاب المشأمه بیا د پس د اغینا بشارتونه لپاره د فریق اول اته دارنګه فریق دوم دی پارا ات بشارتنا اور شپږ عقوبات به ذکر شي فریق سوم دی پارا چې هغه اصحاب المشأمه دي اذا وقعت الواقعه کله چې وخت اور د دې قیامت نوم واقعا اخلشه د دې دی وجه لتحقق کونها ووجودها چې دا خامخه واقع کیدون کې دی د دې راتلل هغه بالکل یقیني دي او ثابت دي واقع کېدو لپاره د وقوع د دې رضی کاذبتن دروغ جنتیام دروغ دو معنی علما ذکر کوي کاذبا یو معنی مصدری چې دروغ لیس لوقتها کاذبا نشته لپاره دا واقع کېدو د دې کاذبتون دروغ یا دا کاذبه دا صفت او موصوف د دې هغه محذوف ته نفس کاذبه نو لیس لوقاتها نفس کاذبه نشته حضرت شیخ القرآن نور الله مرکده د شیخ د پنډۍ معنا به کوله او یغي بکله کړه داسې حاصل معنا کوئی سابقین تو سابقین ہے ان کا کیا کہنا سابقین تو سابقین ہے ان کا کیا کہنا والسابقون مخی کی دن کی پا ایمان کی چې سابقون نه مراد څه دي؟ هم السابقون الی الجهاد سابقین نه مراد هغه خلک دي چې جهاد ته مخکې کېدونکي دي جهاد طرف ته په تیز روان دي دارنګه حضرت علی رضی الله تعالی عنہ یو قول ذکر کړي چې سابقون نه مراد څوک دي هم هم السابقون الی الصلوات الخمسه چې پنځه وخت مزونو پابند وي دارنګ سعید بن جبیر قول ذکر کوي چې السابقون الى التوبه واعمال البر چې هغه توبه طرف ته چې نو مخکې والي کوي او د نیکی اعمال طرف ته مخکې کیږي لکه سورته آل عمران ته وګورئ 133 نمبر آیت اوس سلت من الاولین دو توجیهات علما ذکر کړي سلت من الاولین د دینه مراسوب دي او قلیل من الاخرین د دینه مراسوب دي یو قول دا ذکر کړي چې سلت من الاولین مراد امم سابقه دي نو هغه به ډیر وی په جنت کې وقلیل من الاخرین من هذه الامه د دې امت نه باغلیږي نو سوال پیدا کیږي دې سره خدا امم سابقه او فضیلت او غرواله په دې امت را لې چې هغه ډیر وی په جنت کې او دا وکم وی نو د دې جواب علما ذکر کوي چې هغه به ډیر وي لوجه د کثرت د اممونو نه ځکه چې هغه امتونه ډیر دي کنه او دا یو امت دی دا یو امت دی خو د هغه ټولو امتونو په افراد کې به کم وي په مقابله د یو امت سابقنا د دې امت کسان به ډیر سیواوي نو دا قلت په اعتبار د اممي کثیره و دي صحیح شه لیکن حضرت شیخ القران نور الله مرکده و فرمایل چې سلت من الاولین د دینه مراد څوک دي د دې امت لومبني خلک چې هغه صحابه کرام دي اور وقلیل من الاخرین او دغه مراد د دې امت اخري خلک اشاره صدا اشاره دې طرف صدا چې دا امت په هیڅ حال کې د سابقینو نه خالی نه وی اگر چې اخر کې به کم وی خو وی به خامخه مخلدون صفت د ولدان چې دا خادمان الکان مخلدون همیشه بوي په دغه صفت د ولدان همیشه بوي په دغه صفت د ولدان چې دوی باندې به تغییر ناراضي پاک دام دی هغه صفائی طرف ته دی لکه چې یو ملغلرا هغه په پر صفا سترا هغه محفوظ کړی شوی ځکه چې یو ملغلره کې لاس کې استعمالی کې لاس کې انسان ګرځي را ګرځي په غم څه شي خیره نشي حضرت شیخ نور الله مرکزو فرمایل به اګه حدیث مبارک کې مرادي چې په جنت کې به د دنیا د اعمالنا دا عمل کولی بوي په دنیا کې چې یو مسلمان بل سره ملایږي سوي السلام علیکم دغه د دنیا عمل په جنت کې وي از شیخ نور الله مرکزو فرمایل چې دا مشابهت په اسم دی دا صرف په نوم کې مشابهت دی بیا د جنت کې له هغه سبل شان وی از شیخ به فرمایل کې تعالی بشارت زیر په داسې انداز کې راکول کتاب موزو کو تا توحید اپناو کو ها تا د پیغمبر رسالت ومنو قران دی ومنو پغی دی عمل وکړو طالب داسې غړ غړ سيزونه ملایږي داسې او شی ملایږي داسې شی ملایږي پته نه تابو چې په دې څه شی به وي دې دې پارا دا مشارکت فل اسم دی چې بس باقی هغه لذتونه خوندونه هغه به جدا جدا وي او دوی معنا ذل په معنا د سوري مرادیا او دوی د پار پدې کې اوګدو اوګدو سوري وی لکه حدیث مبارک کې مرادی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې پدې جنت کې به داسې یو بوټي وی وهلې هغه بیماری جل وهلې چې هغه باندې بیماری راغلی یا علما ځک معنی کوي کشر بالهیم پشان د هغه او جل وهلې یا شرب الشیخ معنی کوله خطیب ذکر کړی دا چې هغه ته ویل کیږي چې هغه زمکا شیګ لوړا چې وبب کې اچي په شیګي زمکه باندې شیګ جن زمکه چی وی او به اچو هغه وبس جذب کوي اډو پته پکې نه لګي بس دوی هم دا وبس کی اس کی اس کی او پته بوتا نه لګیا نو فشاربون شرب الهیم سکی بدوی او په شان داغا هغه شیخ نور الله مرکزو و فرمایله قران کریم کې چې کم ځای کې د نار ذکر شوی دی نو د هغه په تور مزمت ذکر شوی دی خو دلته صرف به تور فائدہ ذکر شوی دی قران کریم کې صرف په دغه ځای کې د اور فائدہ ذکر شوی دا متاع للمقوین چې دا سامان د نفع دی لپاره د مسافر نو چې اوس نجوم نه مراد قران کریم شي حضرت شیخ به فرمایل بیا د مقسم مقسم به او مقسم علی کې مناسبت څه دی بیا د دې دواړو په میش کې مناسبت څه دی حضرت شیخ به فرمایل چې وګوره ستورو سره چې دینو مخکې به خلق لار معلومه ولا دا حالات چې بنو نو دا دې ستورو سره خلکو لارې معلومولې دا ستورې فلانکی علاقې باندې دی نو دیو پاغي سوري په سمت باندې روان شلل لکه قران کریم سورته نحل ته وګوره پدې قران باندې انتم مدهنون سستی کون کیئی مداهنت کون کی دا د قران احکامات د قران حقانیت تاسو ته خخ کار شو دغه انقلابیت تاسو ته خخ کار شو او تاسو دغه د انکار کوئ